وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مسائل د میراث بیانېږي د میراث یو دا و چې دا واقع څه شوی و چې دا آیاتونه نازل شو واقع دا و یو صحابي دی اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه اوس ابن ثابت سوق د غخی سعد ابن ربی غالبا دا دواړه واقع شوی وي اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ لوی شان ولا صحابي دی هغه وفات شو چې مړ شو دوی لوریانې پاتې شوې یوه یې ښځه پاتې شوه دا مسله رستو را روانه ده په دغه زمانه کې به خلکو ښځو له میراث کې حصه نه ورکوله لوریانو له به خلکو په میراث کې حصه نه ورکوله چې دې مړ شو د د دې مړی د تر زامن رالل او چې سونه مال ټول قبضه ک خزه هم دقه صفات شو لوریان هم دقه صفات شو د اوس ابن سام دغه حضرت اوس ابن ثابت خزه لاړه د مړی د تر زامنو ته سوال کوي چې دا زما کم واغشته نو راشه دا لوریانې هم په نکاح کې کنه زه به د لوریانو سره سکم د دې مړی دا لوریانې دام راواله په نکاح کې ځکه چې پتا نه په نکاح کې وې د دوی ډوډۍ دا جامې دا به څوک کوي فانکرو هغه انکار وکړ چې نه زمونږه خپل مطلب وکړ ځمکه هم واغشته جایداد هم واغشته او دا نه کوو نه په نکاح کوو دا ډیره پریشانه شوه چې پریشانه شوه رسول الله ته راغله چې رسول الله ته راغله الله دا آیتونه نازل کړو دا آیاتونه نازل شو نورستو یو قانون دی دا غ قانون مطابق رسول الله د دې مړی د تر زامن را غوښتل ورته وی په درې حصو کې دوه حصې لوریانو لور کې تین اټی چوبیس تاسو وایې که نه نو اته یو سلو شو دوه بیا ته بل سلو شو بیا ته بل سلو شو لوریانو له دوه سلو سه ورکې شپاړه جیره به د چا شوه د لوریانو شوه باقی پنځه جیره به پاتې شوه دا پنځه چې د بدن دغه شو دغه عصب او شو بعضې روایتونو کې داسې راځي چې د دې مړي زوی مو خو نابالغ و نو بیا داسې فیصله شوې ده چې لور له د ښځې له اتمه ورکې پس سلیرشتو کې درې دیله ورکې او دا باقی شي دي نو ذکر مثلو حزل انسین په منځي نیمه کې نیمه د دې زوی او نیمه د دې دوو لوریانو او د تر زامنو ته وایي چې زه تاسو خوبونه کوي زه تاسو نه غشوي تاسو پکې اسم نه کیږي خیال دې نو دا آیاتونه را نازل شو اسې د جاهلیت په زمانه کې د میراث د ورکولو قانون سو د جاهلیت زمانہ کې به دی وی چې په کورنۍ کې سړی مړ شي نو میراث به هغه څوک اخلي چې په اسورې دی شي دشمن سره جنگ کولی شي دشمن سره جنگ کولی شي او د دشمن نه غنیمت او مال روړي شي دا د دوی قانونو وراثت چې دی مړی چې وشو د هغه مال به څوک تقسیموي میراث به څوک اخلي چې یرکب الخیله په اسونو سوریدی شي دشمن وهلی شي د دشمن نه مال روړي شي ان تاسو وایې بدی کولی شي د دې قانون مطابق خزه ته وېستې ځکه خزه خو خواران دا کار نشي کولی نابالغ ماشومان د دو درې کالو ماشومان چې وي نابالغ هم دا نشي کولی نو خزه هم تېستې وي ماشومان او دغه نابالغ ماشومان هم تېستې وو قرآن مجید چې راغې نو هغې ډېر ښکلی بیان وکړ چې نه قانون د وراثت چې دی د دې بنیاد په دوو خبرو دی د مړي میراث به څوک لي یو قانون دا بیانوي چې د مړي او د ژوندي سره رشته د ولادت د ولادت د پیدا کېدو رشته وي هغه مړی پلار دی دا پاتې ته اولاد دی دا دی یا مړی چې دی زوی دی او پاتې ته مور او پلار دی د قانون د دغه چې دی د وراثت نو یو ټکی دا دی چې دغه وي د مړي او د ژوندي په منځ کې څه وي رشته د ولادتي یا پکې رشته د اقربیت یې په خپلو کې د ټولو نه دې نږدې وي دغه ته لکه سړی مړ شو نو زوی نږدې دی او نوسې لرې دی نو د نږدې شته او د لرې نشته نو وایي بسم الله للرجال شته دی د سړو دپاره نصیب حصه للرجال شته دی د سړو د پاره نصیب حصا مما د هغې مال نه ترک الوالدانې چې پرېښي وي هغې له مور او پلار هلکه مور دې مړه شوه باباجي دې مړ شو او ته اولاد پاتې شوې نو اوس ګوره دلته رشته د څه راغله د ولادت مما د هغې مال نه ترک الوالدان چې پرېښي وي مور او پلار والاقربون او نږدې رشته داران والاقربون او نږدې رشته داران نږدې رشته دار دی دی هغه مړ شو نو د ده چې کوم نږدې رشته دارانی هغه میراث علي چې نږدې نی مدلی دویم نمبر نږدې ویلی که هغه هم نی دریم نمبر نږدې ویلی مما د هغې مال نه قل منه چې کمی د هغې نه او کسر یا زیاتی الکه د مړی په مال کې به غوبل نه جوړوي چې دا دسې کې او دا دسې کې او دا دسې کې نه نه نه نه نه مسله دا ده چې مړی وشو د هغه مال بند کې بند تاسو مخکې ویلو ګورې غوبل پکې مه جوړای چې څوک یې دسې تخته یو څوک یې دسې تخته بند تاسو ویلو د شریعت مطابق کفن ته وکې دا غي نه پس قرض پورا کې تقسیموي به نه چې دا زما کوټه ده او دا زما کوټه ده قرض پورا کې د شریعت مطابق هغه وصیت کړو پوره کې او بیا داغه چې کم شی پاتې شي زره نه زره شي دا به سره اخوا اولی رولی نه دا به تقسیموي دا به دغه کوي که معمولی نه معمولی پیاله ته پاتې ده پیاله هغه پیاله به هم داسې کوي چې خالی به اولی نه هغه تقسیموي بشتره ته پاتې ده هغه به هم دغه کوي تقسیموي که څوک نه تقسیموي کرکه کوي لرې دي کی خو مطلب دا دی د وارثانو دا حق مشترک دی ها نو وی مما د هغه مال نه قل منه چې کمی د هغه نه او کسر یا زیاتی پاتې شو وللنساء او شته د ښځو دپاره نصیب حصه مما د هغې مال نه ترک الوالدان چې پریښي وي مور او پلار والاقربون او نږدې رشته دارانو مزری استاد وی د طرز د قران ته ګوره په کارو چې داسې ویلې وي چې للرجال والنساء نصیبنا شته د سړوله او خزو له حصہ چې لنډې ویلې وي سړو سره خزم بیان کړي وي نه نه نه د اهتمام شان د پاره الله ته معلومه و چې رستو خلک و بیا راځي او چې شمپوشي به کوي د دې وجه نه د خزو حصه چې بیانوي مستقل بیانوي چې ولی النساء او شته د خزو د پاره نصیب حصه مما د هغې نه ترک الوالدان چې پریښي وي مور او پلار والاقربون او نږدې رشته دارانو هلکه باباجي مړ شو ته د دې پلار میراث ولې هلې تا ته چا ویلي دي چې واله ته وې زما او د دې مړي په منځ کې رشته د ولادت ته ٹھیک ده نو چې ستا رشته د ولادت ته نو د دې خور د وسر رشته د ولادت نشته څنګه چې ته د پلار نه پیدا نه خدا غسل دا خورم دا غره غره پیدا ده کنه یا مثلا ته وې چې دا مې رور مړ شو الکه دا رور برخه زکالم دا غبل سوک نشته زی اخلم نو ستا وسره رشتہ د اقربیت ده نو دا داستا د بل خور چې ده ولې دا غي وسره رشتہ د اقربیت نشته نو مما د هغې مال نه قل منه چې کمی د هغې او کسر یا زیاتی کله نا کله خلک وایي مړه نو د مړي یو کوټه پاتې ده نو یو کوټه ښځې له څنګه پکې برخه ورکو لور له پکې څنګه برخه ورکو وایي نه نه نه نه چې یو پوزکې خو دې پاتې که نه پوزکې هغه پوزکې هم که چا اخېسته خرڅ یې کړې خو سره تقسیم یې کړې د دغه وارثانو له یې ورکړې یو بیا څه وایي نصیبا دا حصه د مفروده فرض کړی شوې دا سړی چې مړ شي که نه او د مړي د مال وارث چې دی مالک کیږي نو دا ګوري اختیاري ملک نه دی مدالي دا جبري دی ښه که ستا خوښه یو که ستا خوښه نی خو چې پلار دی مړ شو د هغه د مال ته دغه شوې څه ورته وایي دا مالک شوې دا ستا مقرر نه دی دا الله دا مقرر کړی دی دا له خپل مقرر دی دغه ښځې له خپل شی مقرر دی دغه لور له خپل شی مقرر دی ها دا دا و اذا حضر القسمت کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته اول القربا خاوندان د خپل ولې خود سه خپلوان حاضر شي چې دا غوي په میراث کې حق نکېږي ولیتاما یتیمانان حاضر شي والمساکین او مسکینان حاضر شي فرزقوهم تاسو ورکه هغوی ته منه د دغه مال نه کله چې تاسو دا مړی مال تقسیموي خو د مړی رشتہ داران حاضر شي خو داسې رشتہ داران چې د هغوی میراث کې حق نه کیږي لکه نوسي رالل تر زامن رالل یا د علاقې غریبانان رالل د علاقې مسکینان رالل نو فرزقوهم تاسو ورکه هغوی ته منه د دغه مال نه څه مطلب دا نن چې موږ شروع کو خو بیا هم بند که امام بخاري هم دا ځای چیړي ځنې خلک وایي دا حکم مخکې او خو ثم نسخه بیا دا منسوخ شو په مفسرینو کې یو مفسر دی امام زحاک وته وایي دا به بیا بخاري کې برته راشي امام زحاک وایي چې دا حکم منسوخ دی څه مطلب مخکې به داسې و چې مال به دی راوویست د مړي میراث او تقسیمو به دی او داسې رشته داران به رالل چې د هغوی به برخه نه کېده غریبانان به رالل یتیمانان به رالل مسله دا وه لکه دوی له ورکې دوی له هم پکې لږ لږ ورکې دا به ورکاو دا غینا پس بیا دا منسوخ شو بس اوس چې دی د مړی په مال کې د اچا حصہ نه کیږي او می چاته ورکوي صرف که ورکوي وارثانو ته به ورکوي مدلی خیال لري دا منسوخ دی خو امام بخاری به مو وی عبدالله ابن عباس ته وی نه نه نه په قرآن مجید کې یو څو آیاتونه دي چې خلکو په عمل پریښی دی یو دا آیات دی د دې دا مطلب دی مال تقسیم شو تا تم پکې راغې دتم پکې راغې دتم پکې راغې الکه مفت مال در تراغې چې مفت مال در تراغې لګ د شکرانې په تور چې دا غریبانان دی غویلم پکې یو لس لس روپۍ ورکا د مشترک نه نه دغه نه د خپل حصې نه مثلا تا ته د پلار په دغه کې دوه جیره بزمه کراله یو پنځه مرلې چاته پکې دغه ته ورکا ها نو چې کله حاضر شي تقسیم د میراث ته د سرشتہ داران چې دا غوي برخه میراث کې نیوي یا یتیمانان یا مسکینان او تاسو تقسیم وکړو نو مستحب طریقه دا ده چې هر سړی د خپل برخې نه دغه وکړي دی غریبانانو ته لګ لګ شی ورکی مستحب طریقه ده و اذا حضر القسمت کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربا خاوندان د خپل ولې خو داسې خپلوان چې د هغوی میراث کې حق نه کیږي ولیتاما یتیمانان والمساکین و مسکینان فرزقوهم تاسو ورکې هغوی ته منه د دغه مال نه خو که لانجې جوړولې اوس د مړي دغه وایي نوسې چې مالم دومره یې سره کې لکه څومره چې زامن اخلي یا بل رشته دار وي نو وی وقول لهم تاسو وایې دوی ته قولا معروفا خبره نیکه ورته وایه دا دې هم نه کېږي دا د سره موږ احسان وکړه ستا په میراث کې څه نه کېږي بیا مسله ده الکه یو سړی مړ شو او واړه واړه بچی تی پاتې شو یتیمانان تی پاتې شو الکه په دې یتیمانانو باندې لږ زړه وخوږوه او دا خپل واړه بچی را یاد که چې ته سبا مړ شې او تا نه دا واړه بچی پاتې شي نو ستا د خلکو نه ستمه ده چې دا ستا د بچو سره د خلک څه کوي ته وایې چې یاره خلک دې زما د بچو سره ښه وکړي نو ته هم دغسې د خلکو د وړو بچو سره ښه کوه وليخش الذين او دې یریږي هغه خلک لو ترکو من خلفهم کشری دوی پریدی د خپل ځان نرستو ذریت ان بال بچ دوی آفن کمزوری دا واړه واړه بچیان او خافو علیهم دوی یریږي په هغې باندې چې دا به سخري او سبا غوندي څنګه چې په خپلو بچو یریږي وړو باندې نو دقسې روره د بل په بچو باندې هم ویریږه خلک وایي چې د بل په بچو باندې تا رحم وکړو خلک به ستا په بچو باندې دغه وکړي رحم که تا د بل په بچو ظلم وکړو سبا به ستا په بچو خلک ظلم وکړي فلیتق الله دوی دې ویریږي د الله نه ولیقولو او دی وی دوی قولا سدیدا خبر روغا بیا مسله ده ارسه کوي خو ګورې د یتیم مال نه دی دا ډېره لویه ګناه ده سبع موبقات هغه اووه ګناهونه چې انسان تباه کوي هغې کې یو دی د یتیم مال خوړل د دې وجه نه خدای دې نه کي که باباجي مړ شو او په بچو کې یو یتیمو ګورې مشترک خوراکونه مه کوئ او مه مشترک صدقې کوئ د خپلو حصو نه صدقې کوئ د مشترکو نه مه کوئ دارنګې د یتیم مال مشترک مه خورئ هغه ته خپله په حساب باندې ودغه کوئ ان الذین یقینا هغه خلک یاکلون اموال الیتاما چې هغه خوري مالونه د یتیمانانو الکه دا ظلمن پناهکه الکه دا د یتیم مال خوراک نه دی دا د جهنم اور خېټه ته شول دي انما یاکلون بشک دوی خوري فی بطونهم په خپلو ګېډو کې نارن اور دا د یتیم مال نه دی دا د جهنم اور دی ځکه چې دا د جهنم د اور سبب دی مدری الله دې معافي وکړي په جهنم کې به بعضې خلک داسي چې د خولې نه به د اور دا لمبې راوځي هسې بار دا به یو څو قسمه خلک یو به هغه چې د یتیمانانو دغې خوړلي وي مال نو ما وی دن نه به دا انګیټی وي او په دې خولې به دا لمبې روزي وسیصلون او زر دی چې دا خلک به ننوځي سعیرا هغه ګرم اور ته دا مسله وه چې قانون د وراثت څه شی شو ولادت یا اقربیت اوس دا یو رکو ده په دې غونډه روکو کې قران مجید بیان د حصو کوي چې الکه سړی مړ شو په وارثانو باندې چې تقسیم کوي څنګه به تقسیم کوي یوسیکم الله حکم کوي تاسو ته الله یوسیکم الله حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم پبارد اولاد تاسو کې کاکاجي مړ شو او اولاد ته پاتې شو په دې اولاد باندې به مونږ د دې کاکاجي د مال څنګه تقسیمو نو وی حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې یو استاد د لنډی کوتل کې ډیر خسړې وو اوس غریب وفات شوی دی خو سم په زړه کې راته دا غړ ډیر قدر دی خو خبره کوله هغه وی چې د دې ځای خلک جګړې کوي هلته لږې ډېرې وي چې جنازې پسې دوا کوي او مکوي څوک وی کوي چې نه کوي بده ده څوک چې کوي وی دا بد دي څوک وی سخات کوي دایره کوي څوک وی می کوي الکه دا باسونه خو کوي په خپل ځای دي خو هغه غټه مسله چې غونډه په یو رکو کې قران مجید بیان کړی د پاغې تاسو باس نه کوي چې الله تعالی د میراث کم حکمونه را لېږلي دي نو د میراث په دغه کې د مړي د غله ښځې له څوک حصه ورکوي د هغې لوریانو له خلک حصه ورکوي دا نه کوې نو هلکه همه دا ده په دې بحثونه کول پکاري چې د مړي مال دا دغه کوي خدای دې نه کړي چې تاسو ته دا مسله راغله فورا بندوي بس مال کې به ګوتې موتې نه وهي معرف القرآن استاد یو واقع بیان کړی ده یو سړی د مرض موت په بیماری پروت دی مړي یو بزرګ یې وله راوسته چې سبق ورته وایي چې هغه وله راغی هغه بزرګ دی مړی له غالبا شپه به وه ډیوه لګېدلې وه هغه د تیلو ډیوه وه چې لګېدلې وه ده ورته سبق وي چې ناګنه دا غریب وفات شو چې وفات شو دا بزرګ را پاسې د فورا دا ډیوه مړه کړه فورا او خپل پیسو باندې د بازار نه بازار نه تیل راوغوښتل او ډیوه غې وته بل کړه چا وته وی حضرت داري ولې وکړو وی دا مې زکه وکړو چې کمې پورې دی ژوندې او دا ډیوه د دوا دا تیل د دو چې کله دې مړ شو دا ارسه د چا شو د وارثانو شو او ټول وارثان موجود نه دي چې مونږ ته اجازه والو د دې وجه نه د دې بلول په کار نو ما ځکه دغه وکړه تیل مې خپل روغوښتل نو مطلب دا شو چې سړی مړ شو فورا مال بند قرض پورا کې وصیت د شریعت مطابق او بیا چې دین وارثان دغه کې تقسیم وکړي چې د بچو څومره زامنو کې یغه که د لوریان وي یغه که د ښځې وي هغه یوسیکم الله حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې لذکر شته د د نارینه د پاره لذکر شته د د نارینه اولاد د پاره مثل حظ الانثیین په مثال د حصې د دوو جنکو په مثال د حصې د دوو جنکو یو سړی مړ شو یوې زوی دی دوې لوریانې دي نورې څوک نشته مال به نیم کې نیمې د یو زوی او نیمه د دوو لوریانو لذکر اشته دی د نارینه اولاد د پاره مثل حظ الانسیین په مثال د حصې د دوو جنکو دا یو صورت فإن كنا نساء کشریوید کشریو دا اولاد نساء خزه لوریانی تاسو ته براشي د حدیث مبارک کې چې د دوم دا حکم دی هغه حدیث د اوس ابن ثابت کې رسول الله دو لوریانو لسو ورکه دو سلوسه نو کوي کچریو دا وارثان دا اولاد ماما چې مړ شو دوه لوریانې دي یا زیاتې دي نارینه اولاد یې نشته نو مال به درې ځایه کې دوه حصې د لوریانې شوې او دا نورې دا بله حصه د نو بل چا شوه و ان کانت واحدتا او کچرې وه دا یوه یو سړی مړ شو په اولاد کې ته صرف یو لور پاتې ده اولاد کې نور څه نشته نو فلها نصف وی بدیل نیما دا درې قسمه مسلې وشوې ښه سړی مړ شو په وارثانو کې اولاد نارینم دی او جنکیم دی نو تقسیم به څه کوې چې لذکر مثلو حاصل انسین او کدا یوازې لوریانې وي دوه وي یا د دوو نه زیاتې وي نو د مال به درې ځایه کې دوه حصې به دوی له ورکې باقي به نور وارثانو ته ورکې او که نه چې دی په اولاد کې صرف او صرف یوه لور وه اولاد بل څه نو نو نیم مال به دی له ورکې او نیم به بیا نور وارثانو له ورکې ولې ابویه او شته دی د پاره د مور او پلار د مړي لکل واحد منهما هر یو د دې دواړو له السدس او شپږمه مما د هغې مال نه ترک چې دی د پریښي وي یو سړی مړ شو مور هم پاتې ده پلار هم پاتې دی نو تاسو به دا نه وایې پلار پې څه کوي اخوا سم بوډا دی یا مور پیسه کوي نه نه نه د قرآن مجید باندې عمل وکا په مسله عمل وکا د مړي پلارم پاتې دی او د مړي مورم پاتې ده د دوی څومره حصه کیږي الکه د مړي اولاد شته که نشته که د مړي اولادو نو پلار او مور یو شی دی ښه د پلارم شپږم حصه او د مور هم شپږم حصه شپږ جربه ځمکه پاتې ده شپږ جربه یا دولس جربه ځمکه پاتې ده دوه جربه به د مور شي او دوه جربه به د پلار شي داسې نه وی ریاضه چې وی به د دواړو له شپږمه نه که داسې ویلې وي نو بیا مطلب دا دی چې دا شپږمه به سره تقسیموي وایي نه وي به هر یو د دې دواړو له السدس شپږمه مما د هغه مال نه ترکه چې دې زوی پرېښي وي خو دا کله ان کان له ولد که چېرې وي د ده دپاره اولاد د دې مړي اولادي فان لم یکن له ولد کچره نو د ده لپاره اولاد د مړي اولاد نو وورثه ابواه او میراث اغشته د دنه مور او پلار په وارثانو کې د څه بوایې صرف او صرف پلار او مور دي صرف او صرف نه ښځه شته نه اولاد شته نه بل څه شته صرف او صرف یو د غیرې مور او پلار نو فلی امه الثلث نو دی صورت کې به مور لا درې مې په درې حصو کې به یو حصہ د دې درې جربو کې به یو جرب د دې او نور په خپل پويږي نو نور د شاشو هغه دوه ثلث د پلار شو و ان کان نره دا دریم صورت فان سړی مړ شو اولاد نشته اولاد خزه نشته مور او پلار دي خو بل طرف ته رونه دي رونه چې پلار ژوندۍ وي ګورې د رونو په د رور په دغه کې برخه نشته چې پلار ژوندې وي فإن كان له کشرو د دې مړي د پاره اخوتن رونا فلی امه السدس نو مور له بیا شپږمې دغه وخت کې وته بیا مور هم دغه وی سړی مړ شو مور هم پاتې ده پلار هم پاتې دی او ورور هم شته د مړي نو ما وی چې پلار یې ژوندی نو ضرور ضرور په دغه کې حصه نشته خو دومره ده چې مور له نقصان ورکو مور یې د درې مینه دغه ته وغورځوله دا به تاسو ته راشي د میراث مسله کې کله ناکله به د یو سړی یو وارث به د هغه به برخه نه کیږي خو بل وارث ته دغه رسي تاوان رسي مور یې د درې مینه راواغشته کوم ځای ته یې وغورځوله شپږمې ته مخکې دو جیره بس مکه کې دا اوس به یو جیره وي بیا مسله د مال تقسیموي الکه په دې عمل کوي خو ګورې کله دا مو دا زما کوټه ده او دا د کوټه ده او مړې دې سو کم قرض په پاتې دې مو خو یو یو کوټه غشته ده نه مال تقسیموي من بعد وصیت پس دا وصیت پورا کولونه یوسی بها چې دا مړې وصیت کوي داغه او دین یا پس د پوره کولو د قرض نه بل ورځ بخاری کې تاسو وی اگر که قرض رستو ذکر شوی دی قران کې خو حکم دا دی چې پوره کولی سری مخ کې دی الله مونږ ته اختیار رانه که چې پلار له سونه ورکې او مور له سونه ورکې او بچو له سونه ورکې مونږ نه پوهیږو الله زمونږ نه اختیار واغشت په خپل الله حصې دغه کړی تقسیم کړي معلومې کړي وی آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو کله وایو دا پلار را لخیر دی ټول مال بدل ورکو کله وایو دا اولاد را اولاد را لخیر دی ټول مال بدل ورکو لا تدرونا تاسو نه پوهیږئ ایهم اقرب لکم چې کم یو ډیر نږدې دی تاسو له نفع په فیده رسولو کې بیا مسله ده الکه دا میراث حصے دا جبری دی ښا اختیاری ندی الله د دې فیصله کړې ده چې د مړي د بزوی دومره او د لورې دومره او د خزې دومره فریدتن دا یو مقرر حکم دی من الله د الله د طرفنا ان الله یقینا الله کان علیما هغه دې خبر په حالات استاسو چې د دې قران مجید د دې حصے باندې عمل کوي کنه کوي حکیمه خاوند حکمت دې په خپل کارونو کې الله چې دا کمې برخې مقرر کړې دي په دې کې فیدی دي تاسو وایې کنه چې فعل الحکیم لا یخلو عن حکمه دا او خيار کار د حکمت نه خالی نه وي د الله چې کوم حصے مقرر کړي دي کې حکمتونه دي زه بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ الله ته زموږ رضا شي خدای خپل فضل په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب زموږ اعمال درست کړي معاملات هم درست کړي اخلاق هم درست کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراک د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم صحیح پوی کې رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ ته راکړي زمونږ قرانو ته ورکړي زمونږ بچو ته ورکړي رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب زمونږ د ملګرو سره ډیر خو کې رب دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا آخرت کې اجر ورکړي سره زمونږ نه په خپل بچو خوشاله کی په خپل کورانو باندې خوشاله کی د کوم ملګرو کاروبار نی ورته دعا وکړي چې الله وته حلال کاروبار ورکړي د کوم خلکو کاروبار وی الله په خپل کاروبار کې خوشاله کی د زړه سکون اطمینان سره زمون الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشانونه الله تعالی حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي الله وته شفا کامله ورکي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعا وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو بچی دی په سفر باندې دی هغوی ته دعا وکړي څه ملګري زمونږ په عمره باندې تللي موږ سره سبق کې اوس عمرې له تللي دي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله ورته هغه اعمال اسان کړي او الله د دوی هغه اعمال خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي زمونږ ملګرو کې څه کسان وفات شوي دي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا